یا ایها النبی اے پیغمبره اصول د جهاد هغه دا دي چې یوازې جنگ له تلل نه دي د جهاد په مسلو کې یو دا دی چې قوم له ترغیب ورکول چې قوم له ترغیب ورکې د جهاد فضایل وته بیان کې چې قوم کې هم شک د شوق د دغه پیدا شي د جهاد وی یا ایها النبیو ای پیغمبره حرد المؤمنین راتیس کا مؤمنانو حرد المؤمنین راتیس کا مؤمنان د جهاد فی سبیل الله په مسله کې دوی راتیس کا تاسو کې مجاهد مؤمنان شل کسانی او دوی صبر کوونکي تښتېدونکي نه وي نو یغلبو یغلبو دوی دې غالب شي دا یغلبو مضارع ده خو په معنا د امر سره دی دا حکم دی چې شل کسان دی هغه د دوه سوه کسانو نه نه تښتي که چېرې وي په تاسو کې عشرون صابرون شل کسان صبر کوونکي نو یغلبو دوی دې غالب شي مئتین په دوه سوو باندې مئتین په دوه سوو باندې مطلب د دې څه دی یو په شل داسې راځي که نه یو په شل که څه راځي که چېرې وي په تاسو کې که یو لس راغی یو په لس راغی ما خیال یو په لس مطلب دا دی چې یو مسلمانی او لس کافری مسلمان له دا جایز نه دی چې دی ته وتښتي چې وایي دا کافران ډیر دي نه یو کس به پاسی او د لسو کسانو به مقابله کوي نو که چېرې په تاسو کې شل کسان صبر کوونکي نو هغوی دې غالبه شي په دوه سوو باندې که دا عدد کمی هم دا مسله ده او که عدد زیاتی هم دا مسله ده نو هغه عدد زیات ده و ای یکم منکم که چېرې وي په تاسو کې مئتون سل کسان نو یغلبو دوی دې غالب شي الفن په زرو باندې که عدد زیاتو یو طرف ته زر کافران دی او بل طرف ته سل مؤمنان دي په دې وجه چې دا یو قوم دی دا نه پوهیږي مؤمنان چې دی پوه دي هغه چې توره راوالي او جهاد فی سبیل الله کوي د هغه مقصد سی په زړه کې د دین مینه وي په زړه کې چې دی نو د هغه تمه د اجر او د ثوابي چې الله به ماله د دې اجر او د ثواب راکوي د هغه په زړه کې تمه د الله د رضایي نو دې زړوري کافر د هغه غریب خو نه اجر مقصدي نه د الله رضا مقصدي نه جنت مقصدي نو هغه کې دونه دغه نشته تکړهتوب او بزدلي دا څه وخته پورې دا مسله وخه د بدر جنگ چې کېده نو هم دا مسله وه چې یو چې دغه یو مسلمان به د سلو نه نه تښتي مثلا شل کسان به د دوه سوو نه نه تښتي سل مسلمانان به د زرو کافرو نه نه تښتي کله چې بیا الله تعالی مسلمانان زیات کړو نو بیا مسله لږ اسانه شوه بیا ویزه چلو چې دومره نشی کولی یو د دوو خبره شوه یو مسلمان به د دوو کافرو نه نه تښتي سل مسلمانان به د دوه سوو نه نه تښتي داسې شل به د څلوېښتو نه نه تښتي دغی زر یا مثلا دو سوه او شلی یا یو او لسی نو بیا لږ کمزوری وي د دې وجې نه الله ستاسو د کمزورۍ ته وکتل او لږې درته مسله اسانه کړه نو د دې وجې نه اوس څه شو د یو په لسو نه یو په دوه شو فَإِن يَكُن مِّنکُم که چېرې وي په تاسو کې مئة سل کسان صابرة صبر کوونکي نو یغلبو دوی دې غالب شي مئتین په دوه سوو باندې که عدد کمی هم دا مسله ده و ای یکم منکم الف او که عدد زیاتی و ای یکم منکم کچریوی پتاسو که الف زر کسان یغلبو دوی دی غالب شي الفین په دو زرو باذن الله په حکم د الله او دا ولی وی د هغې وجه دا ده چې والله مع الصابرین الله تعالی په نصرت کې او په امداد کې چې دی هغه ملګری د چا دی هغه د صبر کوونکو دی دا بله واقعه ده د بدر غزا وشوه په بدر غزا کې الله تعالی مسلمانانو ته بې اندازې غنیمت ورکه په لاس د دې غنیمت په تقسیمودو باندې دوی نه پوهېدل مخکې د هغې حکم بیان شو دویمه مسله دا وه چې اویا کسان سرداران د کافرو الله تعالی مسلمانانو ته په قید کې ورکړل او یا کسان د مکې سرداران هغه الله پاک د مسلمانانو په قید کې ورکړه دلته سوال دا دی چې د قید قیدیانو سره مونږ څه وکړو آیا مونږ دا قتل کو په دې پیسې والو که دا خوشې پریږدو حضرت جبریل علیه صلات وسلام راغی رسول الله ته وی چې ستا خوښه الله وایي تا له اختیار دی که په دې باندې پیسې اخلی پیسې په والې او که دا قتلوې قتل کې اختیار ورکوي خو ګورې عجیبه کار کوي اشاره ورته کوي چې بهتر کم یو دی پیسې اخیستل دي که قتلول دي وایي که چېرې دام پیسې پې واغشتې نوم دا جایز دی خو آینده د پاره به دونه کسان تاسو قتلیږي چې دا څونه کافران قیدیان دي او په دې پیسې واغشتې دونه تاسو به مسلمانان په آینده جهاد کې قتلیږي د دې کې اشاره دې ته وه چې دا قتلول بهتر دي د سنه د پیسو اغشتونه خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه هغه ته حکم دا و چې وشاورهم فی الامر رسول الله به د خپلو صحابه سره مشوره کوله دا پاخه پاخه صحابه نه دي لکه ابوبکر صدیق او دا دوی سره چې مشوره وکړه هغوی ورته وی حضرت اهلکه و عشیرتکه حضرت دا قیدیان دا ستا اهل دی دا ستا قوم قبیله ده الله تعالی نن دا تاله په لاس کې درکړه نو چې په لاس کې درکړه احسان دا دی غیرت دا دی چې دشمن دله په لاس درکړی شي بیا پرېږده مثلا پلار یې دله وژلی دی ورپسې ګرځه شل ډزې وله خوند کوي خو که هغه راغی او تا ته یې ځان حواله کړو چې ما سره څه کې هغه کوه نو بیا پښتو دا نه ده چې اوس یې مړ کې اوس پښتو دا ده چې دغې کې پرېږدې نو حضرت دا ستا اهل دی دا ستا قوم دی دا ستا قبیله ده الله تعالی تاله په لاس کې درکړو ته ورسره احسان وکړه پیسې پې واله او پرېږې ده دې کې به فیدې دی چې همدا قیدیان چې موږ پرېښودل سبا به دوی مؤمنان شي حضرت ستا ملاتړ وي تا ته به شاته ولاړي او بل دا دی چې پیسې پې والې په دې پیسو به موږ د جنگ سامان والو د جنگ سامان نور به ځان طاقتور کو دې کافرو ته دا د ابوبکر صدیق او د پخو صحابه وه کم صحابه چې هغه نوجوانانو د هغوی په زړونو کې جذبه وه لکه عمر عبدالله ابن رواحه هغوی به نه حضرت دا غ د دین تخم دی او بنیاد دی چې په مکه مکرمه کې دوی تا سره څه کړي دي صحابه سره یې څه کړي دي صحابه او ته مجبور کړئ په دې خبره چې تاسو هجرت وکړو دا د دین تخم او بنیاد د حضرت نه غی که هر سړي ته خپل رشته دار حواله که چې هغه قتل کی او د ده یو ماما ووایي دا ماما ما ته حواله که چې زه ترې سر ووم چې الله می وویني چې دې کافرو سره زمونږ په زړه کې مینه او محبت نشته خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کاش چې تاسو په اتفاق وی نو ډیره بخه وه خو زیاته د پخو دغه صحابه رایه دا وه چې حضرت فدیه پې واله او پرېږې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه پې واغشتل هغه پرېښودل چې پرېښودل یو ورځ د پس عمر صاحب وی زه رالم رسول الله ته وابو چې ګورو ابوبکر صدیق دی او رسول الله دی جاړي وی ما ورته وی حضرت ولې جاړې که څه د جړا خبرې چې زه مو جاړم وی راته وی دقسې نږدې عذاب د خدای راغلی و او که راغلی وي موږ ټول وهلو یو به تې عمر بچ وي هغه د دې عذاب و چې تاسو د دغه ولې واغشته فدیه هم ولې واغشته دا خو تخم و د هغه دا به وهلی وي نو الله تعالی د هغې بیان کوي ما کان لنبی ندی لایق د یو پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وي د هغه د پاره قیدیان چې دا لکه زمونږ قیدیان دي او تاسو ری نه درکو او که درکوي نو په دې شرط به درکو چې مونږ له د دې فدیه راکې پیسې راکې حتی تر دې پورې یسخن فی الارض اسخنا یسخنو زور ختمول دی معنی کوي خونریزي چې د دې کافرو سی دا وینې تویې کې حتی تر دې پورې یسخنا چې ته طاقت ختم کې د دې کافرو فی الارض په ځمکه کې چې کمې پورې د دې خلکو قوت او طاقت ختم شوي نی تر هغې پورې قیدیان میدیان مه دغه کوئ سر دې وهئ بل چې دله په ګوتو راشي سر دې وهئ چې دغه زور ختم شو نو که بیا پې فدیه اخلی ام والی که پې احسان کوی ام پې وکې تریدون عرض الدنیا تاسو اراده کوی د سامان د دنیا چې دا خلک به مونږ له فدیه راکړي او په دې فدیه به مونږ د جنگ دپاره سامان والو والله یرید الاخره او الله اراده کوي ستاسو دپاره د آخرت والله الله پاک چې دی عزیز هغه غالب دی حکیم خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې لولا کتاب کشر نوی حکم من الله د الله نه کم حکم سبقه چې هغه مخکې بیان شوی مخکې پیغمبر ته الله ویلي که فدیه الی ام والا که قتلې ام قتل کا خو دا قتلول بهتر دی د دغه نه نو که دا حکم د جواز نه وي نو لمسکم رسېدلی به وي تاسو ته تا فیما په هغې کې اخستم چې تاسو واغشته عذاب عظیم عذاب لوی په دې فدیه کې به درته عذاب عظیم رسېدلی وي خو چونکه مخکې الله درته ویلي چې جایزون دا جایز دی نو د دې وجې نه عذاب رانغی صحابه پریشانه شو چې ربه څه وکړو مونږ خو فدیه واغشته دا فدیه مونږ له جایز ده که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 ستا رضا موږ ته میلاو شي ربه د خپلو عذابونو نه ته زموږ حفاظت وکړې ربه د خپلو عذابونو نه زموږ حفاظت وکړې د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابي زموږ نصیب وګرځوي وصلی الله تعالی